زموږ مسلمانان وروڼه او بعضي کوم چې ساده مسلمانان دي، عوام دي، یا په اصطلاح عمیان دي، دوی دې نه دوکه کېږي. د هغه غیرت خرڅوونکو ملایانو او علماء سو په خوله باندې چې هغوی د دې د پاره همیشه ترغیب ورکوي چې تاسو یا د حکومت جانب واخلئ او یا ثالثي او درېمګړتوب وکړئ، یعنې تاسو د مسلمانانو لاره مه خپلوئ، د مجاهدینو لاره مه خپلوئ. ځکه دې کې تکلیفونه دي، دا بغاوت دی، دا شر دی، دا فساد دی، د ملک تخریب دی، د کورونه ورانېدل دي، د مځکو شړېدل دي، دې دعوتونو باندې ورونو دوکه نه شئ. والله العظیم په دنیا کې پس د وفات د نبي علیه السلام نه یا کفر دی او یا اسلام دی. دا هېڅکله کېدی نه شي چې د کفر او د اسلام په منځ کې د یو مسلمان بې طرفه پاتې شي. هغه دې نه د کافر سره وي او نه دې د مسلمان سره وي. ډک هیڅکله کیدی نشی د مسلمان په نسبت محبت کول د هغه سره ولا او دوستی کول دا فرض دی دا د ایمان برخه ده د کافر نه نفرت کول د هغه سره بغض کول دا د ایمان برخه ده د دی نه بغیر ایمان ساتل کیدی نشی د دی نه بغیر توحید او لا اله الا الله بی فایدی دی نو ټول مسلمانانو ته مو خواست دی چی د دغسی علماو په خولو باندی هم تیر نه وزی او خپله هم ځانونه تیر نه باسی. ډېرو خلکو په باطل سکوت وکړ او دې ته دوی رخصت وبلله چې ما په رخصت عمل وکړ، حالانکه چې دا رخصت نه دی. دا کتمان د حق وه او دا رخصت نه دی او په دې کې زه ټول ګناهګار بولم معذور یې نه بولم. جهاد فرض عین دی او ترک ګناه یې کبیره ده. یا به سړی جهاد کوي یا به مهاجر وي یا به مستضعف وي او که په د دریو طبقو کې نه وي هغه اهل نار دی. پنځمه طبقه موږ په اسلام کې نه پېژنو. ای د نړۍ د کفر رئیسانو او امامانو! څه فکر کوئ چې تاسې د اسلامي امت د قیادت په له منځه وړلو کې بریالي یاستئ؟ تاسې خو د اسلامي امت تر منځ د اختلافاتو په اچولو او په خپل منځ کې د ایتلاف په رامنځته کولو سره فکر کاوه چې اسلامي امت به بیا سر پورته نه کړي او تل به ستاسې د بربنډې دیموکراسۍ په واکمنۍ کې د غلامۍ ژوند کوي خو اسلام هغه دین دی چې په هره زمانه کې یې داسې ویښ بچي روزلي چې تل یې د دښمنانو ټول پلانونه شنډوي. الحمدلله چې اسلامي خلافت قایم شو، اسلامي امت یې سره راټول کړ او د دوی ټول اختلافات یې تاسې ته متوجه کړل. اوس نو ستاسې د کفري نظامونو وروستۍ شېبې دي او ډېر ژر به د الله تعالی له ځمکې نه د دیموکراسۍ بېلمانځه ټغر ټول شي، باذن الله، ان شاء الله. اور یوت کز مئ مز آس لا بلسگ ہم شہی۔ څنګه چې زموږ د خوږ نبي صلی الله علیه و آله وسلم تمنا او ارزو دا وه چې د الله په لار کې ووژل شي، راځئ چې موږ او تاسو هم الله په لار کې د وژلو قصد او اراده وکړو او عزم وکړو الله په لار کې ووژل شو او د الله په لار کې شهیدان شو، په دې خبره باندې باید پوه شو چې د اسلام او د مسلمانانو د عزت لپاره استشهادي عملیات ضرور دي، د کفارو په زړونو کې د ویرې اچولو لپاره استشهادي عملیات ضرور دي. د یقیني شهادت حاصلولو لپاره استشهادي عملیات ضرور دي. رب العالمین دي زمونږ او ستاسو د وجودونو په مقابله کې، د روحونو په مقابله کې، د غوښو په مقابله کې، د هډوکو په مقابله کې الله د اسلام او مسلمانانو ته عزت نصیب کړي. الله دي شرعي نظام قائم کړي. او الله کریم دي اسلام او مسلمانان عزتمن کړي. دا دعا به د الله نه غواړو چي يا الله د زمونږ وجودونه درې سوه او شپېته بنده دي يا الله مونږ درې سوه او شپېته ټوټې کي خو اسلام او مسلمانان عزتمن کړي زمونږ خويندې او ورونه د کفارو د طاغوتيانو او د مرتدينو د زندانونو نه راخلاص کړي يا الله مونږ ځان نه غواړو مونږ په دنیا کې اوسیدل نه غواړو مونږ دې ټوټې ټوټې شو مونږ دې پرچې پرچې شو زمونږ دې قبر نه وي زمونږ دې جنازه نه وي زمونږ په جنازه دې څوک ونه دریږي زمونږ په قبر دې څوک تکلیف نه شي یا الله خو اسلام او مسلمانان دې په عزت شي نو د دې عزت لپاره استشهادي عملیاتو نیت قصد او اراده کول دا ضروري دي. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درنو اورېدونکو پام مو راګرځوم د اسلام د ستر فاتح او ستر بت ماتوونکي او د بدعاتو ځپونکي سلطان محمود غزنوي په اړه یوې لنډې مقالې ته چې د رومیا مجلې څخه مو راخیستې په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شئ. سلطان محمود غزنوي د بتانو ماتوونکی او د بدعاتو ځپونکی. د بتانو ماتول او سوځول د کفر بالطاغوت له انځورونو څخه یو روښان انځور دی چي د ابراهیم خلیل الله څخه را په دېخوا انبیاوو علیهم السلام پرې حرص کړی دی. موسی علیه السلام د خپل نیکه په تابعدارۍ کي د بني اسراییلو هغه خوسی وسوځاوه چي عبادت یې کېده او محمد صلی الله علیه وسلم په مکه کي د عربو بوتان دړې وړې کړل، لات، عزی، منات، هبل او نور یې وسوځول یا یې هم مات کړل. وروسته صحابه کرامو رضی الله عنهم، تابعینو او د هغو پیروانو، د هغوی نورو پیروانو هم دا لار تر نن په ورځې پورې تعقیب کړې. موږ په اسلامي تاریخ کې داسې ډېر واقعات ګورو چې د انبیاوو علیهم السلام د پیروانو د ژوند ستره هدف د بوتانو ماتول په دې لار کې زیار باسل او د دې هدف لاسته راوړلو لپاره د شاړو دښتو سفرونه کول، او د پر خطره لارو په مرګونو ساحو ور پورې وتل وي. د اسلامي تاریخ له دغو نومیالیو اتلانو څخه یو هم غازي سلطان محمود بن سبکتګین غزنوي رحمه الله هم و. هغه څوک چې په اسلامي نړۍ کې د بت شکن یعنې بت ماتوونکي نوم ګټلی دی او دا ځکه چې د یوه پلوه د ده په لاس مات کړای شوي بتان په شمېره کې ډېر زیات ول او د بل پلوه دغه بتانو په هغه زمانه کې د مشرکینو په اند ډېر لوی حیثیت درلود. اګر چې دا د هغه د ژوند یواځینۍ ځانګړتیا نه وه، بلکې سلطان د سنتو ملاتړ و، د بدعاتو له منځه وړونکی او د مسلمانانو د صف په وحدت حرصناک و. د دې خبرو څرګند ثبوت یې هغه مهال ورکړ چې کله یې د عباسي خلیفه سره بیعت وکړ او د هغه د اطاعت په کړۍ کې داخل شو. سلطان محمود بن یوسف بګتګین په کال درې سوه شپېتم هجري د محرم په میاشت کې د خراسان په غزني ښار کې وزېږېده. پلار یې په کال درې سوه او اته هجري کې ومړ. د هغه د مرګ نه وروسته حکومت محمود ته وسپارل شو. بیا ده خپل ځان د هند د مشرکینو سره د غزا د بتانو ماتولو او د هغوی په سیمه کې د اسلام د مقدس دین د خپراوي لپاره فارغه کړ. په کال درې سوه شپږ نوي هجري کې سلطان محمود غزنوي د کواکیر کلا ته لاړ. چېرته چې د مشرکینو شپږ سوه بتانو کلا یې فتحه کړه او هلته موجود بتان یې ټول وسوځول. د زیات تفصیل لپاره الکامل د ابن اثیر وګورئ. په کال درې سوه اته نویم هجري کې یو ځل بیا غزنوي هند ته ولاړ تر څو د هند په ښارونو غزا وکړي. ابن اثیر وايي، هغه د هندمن د سیند غاړې ته ورسېد. هلته ورته برهمن بال بن اندبال د لوی هندي لښکر په مشرۍ مقابلې ته راغی. د ورځې زیاتره برخه. جنګ چې وشو نږدې وه چې هندي لښکر پر مسلمانانو غالب شي لیکن الله تعالی د مسلمانانو مرسته وکړه او بریالیتوب یې ور په برخه کړ کفارو ماتې وخوړه او د مسلمانانو تیرو تورو را واخیستل امین الدوله سلطان محمود غزنوي د برهمن بال لښکرې وځغلولې او د بهیم نګر په کلا یې ور پناه کړې دغه کلا د یو هسک غره په سر پورته وه، چې هندوانو هغه د خپل ستر بت د خزانو مرکز ګرځولې وه. کله چې هغوی د مسلمانانو لښکر او په جنګ کې یې د دوی حرص ولید نو کمزړي شول. د مسلمانانو څخه یې امان وغوښت او د کلا دروازه یې خلاصه کړه. مسلمانانو کلا فتحه کړه. یمین الدوله د خپلو خاصو ملګرو سره یو ځای کلا ته ورننوت. بې شمېره جواهرات او نوي میلونه شاهي اشرفۍ یې لاس ته راوړې. الله تعالی مشرکان ذلیل کړل او د هغوی طواغیت او بتان یې نسکور کړل. او هغه جواهرات چې بتانو ته نذرانه شوي وو د مسلمانانو لاسونو ته ورغلل. دغه راز نوموړي غزنوي سلطان څو نورې سترې کارنامې هم ترسره کړې. هغه د بل ځل لپاره په کال څلور سوه هجري کې هند ته ولاړ او زیات شمېر بتان یې نسکور او مات کړل. په کال څلور سوه پنځه هجري کې سلطان د تانیسر فتحې ته مخه کړه چې ابن اثیر له دې څخه په تانیسر سره هم یادونه کړې ده. چې نن ورځ هم په دغه نوم یادېږي، ابن اثیر وايي، کله چې مسلمانان خپل هدف ته نږدې شول، د یو ژور او خورا تېز سیند سره مخ شول، چې د دې سیمې هندو مشر د سیند بلې غاړې ته سنګر نیولی و او څوک به یې چې پورې وتلو ته نه پرېښودل، د هغه سره خپل فوځ او پیلان هم ول، چې ډېر فخر به یې پرې کاوه. محمود خپلو بهادرو فوځیانو ته د سیند څخه د پورې وتلو امر وکړ، تر څو د مشرکینو فوځ مشغوله کړي او پاتې لښکر هم ورپورې وځي، هغوی همداسې وکړل. د هندانو سره دغو بهادرو مجاهدینو سخت جنګ وکړ او د سیند د غاړې د ساتنې څخه یې مشغول کړ تر دې چې ټول اسلامي لښکر د سیند بلې غاړې ته پورې ووت. ټوله ورځ جنګ دوام وکړ، هندوانو ماتې وخوړه او مسلمانانو ستره بریا ترلاسه کړه. ډېر مالونه او فیلان یې په غنیمت کې ونیول. ځینې تاریخ پوهانو دا هم ذکر کړې ده چې د هند د پاچاهانو څخه یو تن سلطان محمود غزنوي ته وړاندیز وکړ چې د دوی د بتانو د ماتولو او د معبد د ړنګولو څخه لاس واخلي. هندي بادشاه زیاته کړه، موږ پوهېږو چې تاسو دا بتان د خپل رب د رضا کولو لپاره ماتوئ، نو ایا دا څه چې مو مات کړل دا ستاسو د تقرب لپاره کفایت نه کوي؟ په ځانګړي ډول هغه بتان چې تاسو د نګرکوټ په کلا کې ویجاع کړل. بیا یې ورته د لوی مال ورکولو وعده ورکړه که چېرته دوی د بتانو د ماتولو څخه لاس واخلي. سلطان ورڅخه دا هېڅ هم ونه منل او په ځواب کې یې ورته وویل، زموږ جنګ د الله تعالی د رضا او د هغه د کلمې د لوړتیا لپاره دی، نه د دنیوي مادیاتو په خاطر. له دې وروسته سلطان په بیړه د معبد لورې ته ولاړ تر څو د دوی بتان ټوټه ټوټه کړي، مګر یو بت یې مات نه کړ، هغه یې د ځان سره واخیست تر څو پرې په خپل اصلي ټاټوبي یعنې غزني کې خپل د پاسه وګرځي او پېمال یې کړي. په کال څلور سوه اووم هجري کي د سلطان بله ستره کارنامه دا وه چي د هندوانو يوې بلي مضبوطي بت خانې ته يې ځان ورساوه چي وداني يي تر ټولو پياوړې وه. ابن اثير وايي په دغه معبد کي نيږدې پنځه سوه بتان ولاړ وو چي د سرو زرو څخه جوړ او جواهر پکي لګول شوي وو چي د سرو زرو وزن يي په مجموعي ډول شپږ لکه نوي زره او درې سوه مثقاله ته رسېده او هغه بتان چي د سپينو زرو څخه جوړ وو شمېره يي دوه سوه بتان و. سلطان محمود بتان مات کړل او سره او سپین زر یې د ځان سره واخیستل، د لرګیو بتان یې وسوځول او د قنوج په لورې وکوچېده. دغې قنوج کلا او د هغې تابع اووه سیمې چې په دغو اوبو پرتې وې، ونیولې. هلته د بتانو نږدې لس زره مندرونه وو. ویل کېدل چې دغه د دوه لکه نه تر درې لکه کالو پخواني دي، چې دا ټول درواغ ول. کله چې سلطان دغه مندرونه ونیول، نو خپل لښکر ته یې د هغې غنیمتونه حلال کړل. د بتانو په ماتولو کې د سلطان محمود غزنوي تر ټولو لویه فتحه د هندوانو د لوی بت سومنات ماتول و، کومه چې په کال څلور سوه شپاړس کې منځ ته راغله. ابن اثیر وايي، دا بت د هندوانو تر ټولو لوی بت و، کومه شپه چې به سپوږمۍ تندر ونیوله، دوی به دغلته حج ته راتلل، د سومنات د عبادت لپاره به تقریباً سل زره خلک راغونډېدل، د تقرب او نذر لپاره به یې قیمتي غاړکۍ سومنات. بت ته به ور اچولې او د بت منجورانو او مریدانو ته به یې هم ډېر ګران بیه مالونه ورکول. د دغه بت لپاره لس زره کلي وقف کړی شوي وو. البته د موحد سلطان د دغه بت د نسکورولو اراده کول د لارې خورا زیات مشکلات او تکلیفونه ګالل، په دې خاطر نه وو چې د بت په ماتولو سره به مالونه او خزانې تر لاسه کړي، بلکې د هغه اراده او قصد دا وو چې د سومنات په ماتولو سره د هغه د پیروانو او عبادت کوونکو ځېلۍ غوڅې کړي او د شرک ټغر ور ټول کړي. ابن اثیر وايي، کله چې به یمین الدوله په هندوانو کې کوم بری ترلاسه کړ او بتان به یې ور مات کړل، نو هندوانو به ویل، دا بتان ځکه ټوټه ټوټه کېږي او ماتېږي چې دوی سومنات خفه کړی دی او هغه ورته غوسه دی که چېرته ترې هغه خوشاله وی نو په دوی به داسې نه کېدل او چا چې د دوی د ماتولو اراده کړې وی نو سمنات به هغه خلک هلاک کړي وی. کله چې سلطان محمود ته د هندوانو دا خبره ورسېده نو کلکه اراده یې وکړه چې دغه بت نسکور کړي. د هغه ګومان دا و چې هر کله دغه بت نشت شي او دوی ته د خپلې دعوا درواغ په ډاګه شي نو په اسلام کې به داخل شي. سلطان استخاره وکړه او د غزني څخه د دغه کال د شعبان په لسمه د دېرش زره لښکر سره روان شو او دا د هغه مجاهدینو نو څخه علاوه چې د جهاد لپاره په خپله خوښه تلل. هغه لار چې دغه بت ته رسېده ډېره خطرناکه او ستونزمنه وه، ځکه چې د په دښتو او صحراوو ور تېره شوې وه، لېکن موحد سلطان دغه ستونزې وګاللې او هېڅکله له خپل عزم او ارادې څخه لاس په سر نه شو. ابن اثیر وايي، کله چې سلطان دغه اوږده دښته ووهله نو بل لورې ته یې وکتل چې کلاګانې د بت پرستو نه ډکې دي او د کلاګانو په څنګ کې ژور کویان او خندقونه هم کیندلي دي تر څو د سلطان مخه په دې کویانو خندقونو ډب کړي او دوی ته ونه رسي لیکن کله چې سلطان دغه کلاګانو ته نږدې شو الله تعالی د مشرکانو په زړونو کې رعب واچوه او اسلامي لښکر ته یې دغه فتح اسانه کړه کلاګانې یې ورته ورکړې ډیر مشرکان یې پکې ووژل او بتان یې ورمات کړل له دغه ځایه یې یوازې اوبه او بعضې د ضرورت شیان ځان سره واخیستل د ډیرو جنګونو او د کلاګانو د محاصرو څخه وروسته سلطان محمود سمنات بت ته ورسیده. ابن اثیر وايي، د ذوالقعدې میاشت نیمه تېره شوې وه، د پنجشنبې ورځ وه، چې سلطان محمود غزنوي سومنات بت ته ورسېد. سلطان وکتل چې یو مضبوطه کلا د سمندر په غاړه اباده ده او د سمندر څپې یې په دېوالونو ماتېږي. د کلا خلک د مسلمانانو لیدو ته راوتي وو. دی یې باور و چې د دوی معبود یعنې سومنات به اوس د مسلمانانو. لښکرې ختموي او دا د هر مشرک عادت او عقیده وي. لیکن. دغه باطل پرست چېرته د توحید د لښکرو په وړاندې ودرېدلای شي؟ ابن اثیر د جنګ تفصیل او د بت پرستو د هغه وخت حیرانتیا چې معبود د هغه چا په وړاندې چوپ ولاړ و، هېڅ ډول دفاعي حرکت یې نه کولو چې د ده په ماتولو پسې راغلي وو، دا په داسې حال کې چې د بت پرستانو عقیده دا وه چې همدا بت به دوی ته نجات او خلاصون ورکوي، هرچې هغه بتانو چې سلطان مات کړل علت یې پر هغوی د سومنات غوسه وه. که سومنات ترې راضي وی نو اسلامي لښکرو بیا نه شو ماتولای. ابن اثیر وایي، هندوان د مسلمانانو له خوا د داسې جنګ سره مخامخ شول چې مخکې یې نه وو لیدلی. د جنګ د شروع کېدو سره سم بت پرست د دېوالونو نه راښکته شول او مسلمانان پر دېوالونو ورجګ شول، د توحید چغې یې وهلې او د اسلام شعارونه یې پورته کړل. سخت جنګ پیل شو. بت پرستانو چې کله د اسلامي لښکرو بې مثاله قرباني او د دې په مقابل کې خپل ضعف وليده نو سمنات بت ته ورغلل او ژړا او فريادونه يې ورته پيل کړل، مخونه يې ورته په خاورو کې ولړل او مرسته يې ترې وغوښته. تر دې چې شپه شوه او جنګ هم تم شو. کله چې سبا شو اسلامي لښکرو سهار وختي حمله پيل کړه او نښتې پيل شوې. ډېر هندوان يې ووژل او د ښار څخه يې د سمنات. کور ته ور ټېل وهل. د بتخانې په دروازه کې سخت جنګ کېده. مقاومت ډېر سخت و. هندوان به ډلې ډلې سومنات ته ورتلل، غاړې به یې ورکولې، ژړل به یې او مدد به یې ترې غوښت او بیا به د اسلامي لښکر مقابلې ته راوتل، خو اسلامي لښکرو به یوه ډله په بلې پسې له تېغه ویستله، تر دې چې نږدې وه ټول هندوان ووژل شي، ډېر کم یې ژوندي پاتې شول. هغو په کښتیو کې د تیښتې په خاطر سپاره شول لیکن مسلمانانو هغوی هم راګیر کړل څه یې ووژل او څه یې په اوبو کې لاهو کړل د سومنات حال دا شو چې محمود غزنوي سومنات بت ټوټه ټوټه کړ څه حصه یې په اور وسوځول او پاتې حصه یې د ځان سره غزني ته یوړه او د جامع مسجد تورشلې ترې جوړ کړ او په دې سره دغه بت د ماتولو نه وروسته ډیر زیات سپک شو په دغه غزا کې د مسلمانانو لاس ته دومره زیات غنیمتونه راغلل چې د جهاد ټوله خرچه یې ورته پوره کړه. چې دغه یوازې د الله تعالی له خوا پاک رزق و. ابن اثیر وايي، د بتانو د خونو څخه د ترلاسه شوي غنیمت قیمت شل میلونه دیناره و او په دې جنګ کې د پنځوس زره څخه زیات هندوان مردار شول. موحد سلطان محمود غزنوي رحمه الله خپل پاتې ژوند په جهاد فی سبیل الله کې تېر کړ، تر دې چې په کال څلور سوه یوویشت هجري کې وفات شو. د سلطان محمود غزنوي رحمه الله د جهاد او بت ماتونې له امله په هند کې اسلام تر ډېرو پېړیو حاکم و او د سمنات ماتولو په مشرکینو ډېر لوی اثر درلود. د سلطان توره یوازې د بت پرستو پر چټونو مسلطه نه وه، بلکې سلطان د مبتدعینو او باطني زندیقانو لپاره تېره توره وه، هغه بدعات د پښو لاندې کړل، سنت یې را ژوندي کړل او د حدیث قدر د هغه رحمه الله زمانه کې ډېر لوړ شو. د سلطان محمود غزنوي رحمه الله مشغله دا وه چې بتان مات او د ځمکې له مخه ورک کړي، د کومې بېلګې او مشهور واقعات چې موږ. مخکې ذکر کړل، په ځانګړي توګه د مشرکو هندوانو د لوی بت سمنات ماتول، خو د دې تر څنګ غزنوي سلطان د مسلمانانو په ټولي یعنې خلافت دومره حرص کوونکی و لکه چې د شرک او مشرکینو په ځپلو یې کولو. په دې باب کې د هغه مشهورې کارنامې تاریخ په خپلو پاڼو کې د ځان سره ساتلي دي چې یو شمېر یې په دې ډول دي، په کال څلور سوه څلور هجري کې چې کله د بعضې غزاګانو څخه راستون شو نو عباسي خلیفه القادر بالله رحمه الله ته یې لیک وا ولېږه. او د هغه څخه یې غوښتنه وکړه چې د خپل لاس لاندې سیمو باندې والي مقرر کړي. ابن اثیر رحمه الله وايي، کله چې سلطان د غزا نه وزګار شو، او بېرته غزني ته راستون شو نو خلیفة المسلمین القادر بالله ته یې لیک ولېږه چې په هغې کې د خراسان او هغو هېوادونو د مشرۍ په اړه د یو فرمان غوښتنه شوې وه چې د سلطان د لاس لاندې و نو خلیفه د هغه غوښتنه ومنله او په سیمه د مشرۍ فرمان یې ورته ولیکه. که څه هم غزنوي سلطان دې ته کومه اړتیا نه درلوده چې د چا په فرمان یا وصیت خپله بادشاهي مضبوطه کړي، لیکن د هغه ټول حرص دا و چې د یوه داسې قریشي امام د سیوري لاندې ولاړ شي چې په هغه مسلمانان راټول وي. عباسي خلیفه د سلطان په عزت کې نور څه هم زیات کړل او هغه ته یې یو شمېر لقبونه ورکړل. ابن الجوزي وايي، خلیفه غزنوي ته د اکرام، جامه یعنې چوغه ولېږله او هغه ته یې د امین الدوله او امین الدوله لقبونه ورکړل. بیا یې وروسته ورسره دا هم زیات کړل چې نظام الدین ناصر الحق المنتظم. غزنوي سلطان کله هم د قریشي خلیفه د اطاعت څخه د هغه چا اطاعت ته وتونکی نه و چا چې په ظلم سره د خلافت دعوه کوله او د ځان لپاره یې په درواغو فاطمي نسب غوره کړی و. ابن کثیر رحمه الله وايي. هغه به د خپل واک لاندې په ټوله خاوره کې د خلیفه القادر بالله په نامه خطبې کولې. په هغه زمانه کې به د جمعې په خطبه کې د خلیفه نوم یادېده. په دغه مهال کې به د مصر څخه د فاطمیینو استازي هم سلطان ته راتلل. د سلطان په نوم لیکونه او قیمتي تحفې به ورسره وې تر څو سلطان د دوی لوري ته واړوي. لیکن هغه به دغه استازي د پیغامونو او تحفو سره سوځول. په دې جمله کې غزنوي سلطان د فاطمیینو یو استازی او د هغوی تحفې عباسي خلیفه ته هم لېږلې وې. تر څو یې په هکله خلیفه په خپله فیصله وکړي. ابن الجوزي وايي، ابوالعباس هغه څه حاضر کړل چې د مصر له خوا یمین الدوله ته لېږل شوي وو. د یمین الدوله لیک په کې هم و چې په هغې کې سلطان لیکلي وو، زه ستاسو مخلص غلام یم، ستاسو اطاعت په ځان فرض ګڼم او د هر هغه څه نه برائت کوم چې د عباسي دولت خلاف وي. د دې نه یوه ورځ وروسته یې هغه جامې چې فاطمیینو رالېږلې وې باب النوبي ته وویستلې. هلته ورته یوه کنده وکیندل شوه، لرګي پکې واچول شول او د هغې د پاسه دغه جامې کیښودل شوې او وسوځول شي. ابوالعواف ابن تیمیه رحمه الله وایي، د مصر عبیدي حاکم غزنوي سلطان ته لیکنه کړې وه چې په هغې کې سلطان خپل پلوی ته بللی و، هغه د عبیدي حاکم دغه لیک د هغه د استازي په سر وسوځاوه او د اهل سنت داسې ملاتړ یې وکړ چې د هغه څخه مشهور دی. په کال درې سوه شپږ نوي هجري کې د اوسني پاکستان ملتان سیمې ته په دې غرض ولاړ چې د هغې قرمطې حاکم له مینځه یوسي. ابن اثیر وایي، د دغې غزا سبب دا و چې د ملتان د والي ابوالفتوح په اړه غزنوي ته خبر را رسېدلی و چې دغه سړی چټله عقیده لري. ابوالفتوح قرمطي په الحاد تورن کړی شوی و او بله دا چې دی په ملتان کې د خپل ولایت خلک خپلې دغې چټلې عقیدې ته رابللي دي او هغوی خبره منلې ده، نو ابن الدوله لازمه وګڼله چې د دغه قرمطي پر خلاف جهاد وکړي. کړي او د دغې مشرۍ څخه یې راکوز کړي، د هغه په لور روان شو، په لاره کې یې د سیندونو د ډېروالي سره مخ شو، په ځانګړې توګه د سیحون سیند او هېڅ لاره نه وه چې د هغه نه تېر شي، غزنوي سلطان د هند د بادشاه انبال څخه غوښتنه وکړه چې ملتان ته په رسېدو کې ورته د خپلې خاورې نه د تېرېدو اجازه ورکړي، لکن انبال دغه غوښتنه ونه منله، نو غزنوي سلطان په هغه د ملتان نه مخکې جګړه پیل کړه او ویې ویل، دوه غزاګانې به یو ځای کړو، سلطان. د لوی الله په فضل انبال له منځه یوړ او ملتان ته هم ورسېد. ابن اخیر رحمه الله وايي، کله چې ابوالفتوح ته د غزنوي سلطان د راتلو خبر ورسېد، په دې پوه شو چې د هغه مخې ته ودرېدله او نافرماني ورته مشکل دی، نو خپل مالونه یې سرندیب ته منتقل کړل او ملتان یې سلطان ته خالي کړ. ابن دوله ملتان ته ورسېد او هلته یې پړاو واچاوه. هغه ولیدل چې د ملتان خلک په ګمراه خپله ګمراهۍ کې. ړانده او حیران دي. هغوی یې محاصره کړل. تنګي يي پرې راوست او جنګ ته يې دوام ورکړ تر دې چې الله تعالی ورته سيمه په جنګ فتحه کړه بيا يې د توبې سره د سزا په توګه په ملتانيانو شل زره درهمه مقرر کړل سلطان محمود غزنوي رحمه الله د قريشي خليفه په اطاعت او د بدعت او زنديقانو پر خلاف ډير حرصناک وو په کال څلور سوه اتم هجري کې يمين الدوله او امين الدوله ابوالقاسم محمود بن سبکتګین د امیرالمؤمنین امر ومانه او د خپل لاس لاندې خراسان او نوره ټوله سیمه کې یې د هغه په نقش قدم روان شو. معتزله، روافض، اسماعیلیان، قرامطه، جهمیه او اشباه یې ووژل، په سولی یې کړل، بند ته یې واچول او د سیمو نه یې وشړل، بلکې د مسلمانانو په منبرونو یې پر هغوی لعنتونه وویل، ټول مبتدعین یې وشړل، د هېواد نه یې فراري کړل او دغه په اسلام کې یو سنت وګرځېده. په کال څلور سوه شلم هجري کې غزنوي ري سیمې ته ولاړ. هلته مجد الدوله رافضي مشر و، د هغه نه یې مشري واخیسته او هغه او د هغه فوځ یې له مینځه یووړ. دغه خبر یې بیا خلیفه القادر بالله ته و لېږه لکه چې ابن الجوزي یې دغه برخه را نقل کړې، الله تعالی د دې سیمې نه د ظالمانو زور ختم کړی او د باطني کفارو، فاجرانو او مبتدعینو څخه یې دغه سیمه پاکه کړه، ستاسو پاک حضور ته به د خبر واقعیت ته رسېدلي وي چې بنده عاجز د کفارو او ګمراهانو په غزا کې خپل ټول توان په کار اچولی دی تر څو د خراسان د خاورې څخه د باطنیه فاجرانو جرړې ختمې شي. د ري ښار د دوی ټاټوبی ګرځېدلی او د هر ځایه به ورته رامات ول. هلته یې د خپل کفر اعلان کړی و. معتزله مبتدعین او غلو کوونکي روافض سره ګډ وډ ول. څوک چې د قرآن او سنت مخالفین دي، صحابه کرامو ته په ښکاره کنځلې کوي، د کفر عقیده ساتي او د اباحیت مذهب لري. په همدې ډول غزنوي سلطان د ګمراهانو، اشاعره، و پر خلاف هم ډېر واقعات لري. ذهبي په خپل کتاب السيرک کې وايي، ابن فورک د غزنوي سلطان مجلس ته ورغی، نو ويې ويل، مونږ الله تعالی ته فوقيت ځکه نه شو ثابتولی چې د دې نه الله تعالی لپاره لانديوالی لازمېږي، ځکه د چا لپاره چې فوقيت ثابتېدل جايز وي، د هغه لپاره لانديوالی هم ثابتېدل جايز وي. نو سلطان ورته ويل، ما خو په فوقيت د الله تعالی صفات نه دي بيان کړي، بلکې هغه په خپله دغه صفت د ځان په هکله بيان کړی دی. نو ابن فورک وشرمېده او ذلیل شو. همدا شان ذهبي وايي، ابوالولید سلیمان الباجي وايي، کله چې ابن فورک د کرامیه څخه د مناظرې غوښتنه وکړه نو هغوی یې د خراسان والي محمود بن سبکتګین ته ولیکل، دغه سړی چې زموږ په خلاف خلک راپاروي دغه زبوکس څخه ستا په نزد ډېر کافر او مبتدع دی، ته د هغه څخه د محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم په اړه پوښتنه وکړه چې هغه نن ورځ هم پیغمبر دی که نه؟ دغه خبره په سلطان محمود ډېره درنه پرېوته، هغه وویل. که دغه خبره ثابته شوه نو زه به خامخا دغه سړی وژنم. بیا یې هغه راوغوښت او پوښتنه یې ترې وکړه. ابن فورک وویل، محمد مخکې پیغمبر و، لیکن نن ورځ پیغمبر نه دی. سلطان د هغه د مرګ امر صادر کړ. بیا ورته په دې اړه یو سفارش راغی او ورته یې وویل شول چې دغه یو بوډا سړی دی، نو سلطان امر وکړ چې په زهرو دې ووژل شي، نو زهر یې پرې وڅښل. ابن حزم رحمه الله وايي، یوه داسې ډله پیدا شوې، هغوی دعوه لري چې محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب صلی الله علیه وسلم اوس د الله تعالی رسول نه دی. دغه د اشاعرهو یو قول دی، ما ته سلیمان بن خلف الباجي خبر راکړی او هغه نن ورځ د مشرانو اشاعریانو څخه دی چي محمد بن الحسن بن فورک الاصفهاني د همدې مسلې په سر په زهر ووژل شوی وو. هغه د ماوراءالنهر نه د لاندي ټول خراسان والي محمود بن سبکتګین رحمه الله په زهرو وژلی وو. موږ په الله تعالی پوري د دې وینا څخه پناه غواړو، ځکه دا ښکاره کفر دی چي هیڅ شک پکي نشته. دوی قرآن کریم. په دې آیات کې درواغژن کړ چې الله تعالی فرمايي، محمد رسول الله، دوی اذان او اقامت درواغژن کړل کوم چې الله تعالی په ورځ کې پنځه وخته د مسلمانانو په ټولي فرض کړي دي، دوی کافرانو ته د مسلمانانو دعوت درواغژن کړ د کوم نه پرته چې د اور نه څوک خلاصېدای نه شي، دوی د مسلمانانو ټولې پېړۍ درواغژنې کړې، د صحابه کرامو رضی الله عنهم نه راواخله ټول امت نېکان او بدان ځکه هغوی دغه کلمه ویلې چې، لا اله الا الله محمد رسول الله. بل د دې ملعون قول په خاطر دا خبره فرض کېږي چې باید موږ مؤذنین او اقامت کوونکو ته درواغجن ووایو، ځکه هغوی محمد رسول الله وايي، باید محمد کان رسول الله ووايي، ځکه خو په دې مسئله امیر محمود بن سبکتګین د امیرالمؤمنین غلام او د خراسان والي رحمه الله راولګېده او د شاعریانو شیخ ابن فورک یې وواژه، الله تعالی دې غزنوي سلطان ته اجر ورکړي او الله تعالی دې په ابن فورک او د هغه په ملګرو او اتباعو لعنت وکړي. نو سلطان محمود غزنوي داسې سړی نه و چې د ګمراهۍ د مشرانو، داعیانو او اهل کلام په اړه چوپ پاتې شي. شیخ الاسلام ابوالعباس ابن تیمیه رحمه الله د سلطان محمود غزنوي صفت داسې بیانوي، وايي، هر کله چې په خراسانیانو کې تر ټولو بهتره بادشاهي د محمود بن سبکتګین وه، نو د هغه په بادشاهۍ کې اسلام او سنت عزتمند و، هغه د هندوانو د مشرکینو پر خلاف غزاګانې وکړې او داسې عدالت یې خپور کړ چې مخکې چا هم په دغه سیمه نه و کړی. دهغه په زمانه کي سنت غالب او بدعت په سر وهل شوي وو، بل ځای ابن تیمیه رحمه الله وايي، هغه د بهترینو او عادلو بادشاهانو څخه وو، هغه د بدعتیانو پر خلاف د ټولو نه زیات سخت وو، په همدې توګه د امام د بیعت او د بدعتیانو او زندیقانو پر خلاف د جنګ برکت دا وو چي الله تعالی ورسره مرسته وکړه، واکمني یې ورکړه او په دښمنانو یې غالبه کړ ابن کثیر رحمه الله د څلور سوه یوویشت هجري کال په واقعاتو کي داسي وايي، کله چي ددې کال د ربیع الاول میاشت راغله نو عادل بادشاه، لوی غازي، تأیید کړی شوی مرابط کامیاب مجاهد یمین الدوله او ابوالقاسم محمود بن سبکتګین وفات شو. هغه د غزني او لویو هېوادونو بادشاه و. هغه د هند زیاتره برخه په زور نیولې وه. هغه د هندوانو بتان مات کړي وو او هندوانو بادشاهي په زوره ختمه کړې وه. دغه د دې عادل سلطان د سیرت یو څو ملغلرې وې. هغه د توحید او سنت مرسته کړې وه او شرک او بدعت یې ځپلی و. هغه د مسلمانانو د جماعت د پياوړتيا حرص درلود او دا په داسې وخت کې چې د خلافت پر خلاف ډېر مبتدعين او د باطلو فرقو خلک پاڅېدل او هغه يې ختمول غوښتل نو د غزنوي سلطان لخوا د امير المؤمنين القادر بالله لپاره دوستي او تابعداري په دې اړه ډېر لوی رول ولوبوه دغه ډلې يې سر ټيټې کړې او د قريشي خلافت هيبت يې را تازه کړ. نن يو ځل بيا په خراسان کې د موحدينو يو نوی نسل رالويږي الله تعالی په دوی د اسلام او مسلمانانو مرسته کوي د شرک پر خلاف جنګېږي، بدعت ختموي او په خلافت منګولې کلکوي، د الله تعالی نه سوال دی چې د دوی په لاس د سند او هند هېوادونه بیا فتح کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خلافت غږ خبری ګړی. خلافت غږ خبری ګړی. په ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت د پرمختګونو، فعالیتونو، لاسته راوړنو او بریاوو په اړه هر اړخیز خبرونه. خلافت غږ خبرې کړی. تاسې په حقایقو او رښتینیو تازه معلوماتو خبروي. او د مزدورو غربي او بتپالو رسنیو د درواغجنو تبلیغاتو او پروپایګنډو په تور مخ کلک ګوزار کوي. راځئ رښتینې، کره او پر وخت خبرونه واورئ. او ځان له حقایقو خبر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو! پام وکړئ د اسلامي خلافت د سرخندویانو د وروستیو بریاوو او فتوحاتو په اړه لنډو خبرونو ته. نن سهار اته بجې د کابل ښار په پل محمود خان سیمه کې د اسلامي خلافت یو اتل استشهادي د افغانستان د مرتد نظام د ملي امنیت اړوند ریاست ده په مرتدو کارکوونکو د خپل باروتي کمربند په واسطه برید کړی چې په پایله کې د ملي امنیت د یاد ریاست شل تنه هغه لوړ پوړي مرتد کارمندان وژلي چې کفر او کفري نظام ته د نورو خدمتونو په شمول د اسلام د سپېڅلي دین د تطبیق په لار کې بندیو ځوانانو ته به یې ډول ډول شکنجې ورکولې او په وحشي زندانونو کې به یې ښکاره د اسلام په مبین دین او د دغې پاکې لارې مجاهدینو پسې رشخند واهه او د اسلامي شعایرو او مقدساتو سپکاوی به یې کاوه چې لله الحمد نن د خپل عمل په سزا ورسېدل، تر شل تنو یې ووژل شول او ګڼ نور یې ژوبل دي. د یادولو وړ ده چې د اسلامي خلافت زمرو په دې وروستیو کې د کابل په زړه کې د کفر او طاغوت د بچو زړونه ور ولړزول چې له دې وړاندې یې هم په خپلو اتلوالو بریدونو کې په لسګونو شیعه کافر او د مردود حکومت چارپایان وژلي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرو اتلسو ورځو را په دې خوا د افغانستان د مرتدې ادارې هر اړخیزو ځواکونو د خپلې بادارې امریکې او ناټو ایتلاف په ګډه همکارۍ په غور ولایت کې د اسلامي خلافت د زمرو په مقابل کې عملیات پیل کړي چې لله الحمد اسلامي خلافت اتلو سرښندویانو د الله رب العزت په عظیم نصرت د کفري ایتلاف ستره قوه له ماتې سره مخ کړې چې په یاده قوه د اسلامي دولت د زمرو د بریدونو په پایله کې تر دې دمه د دښمن اته ټانکونه او اووه رینجرې په بشپړ ډول له مینځه تللي، د دښمن اویا تنو ته مرګ ژوبله اوښتي او د یوه رینجر ګاډي په شمول پراخه وسلې او مهمات هم د خلافت د زمرو لاس ته کېوتي. هېره دې نه وي چې دښمن ته د اوښتو تلفاتو په لړ کې تېره ورځ هم د اسلامي خلافت عسکرو د مرتدي اردو یوه هلیکوپټر را نسکوره کړې چې په کې سپاره څلور تنه یې وژلي او څلور تنه نور یې سخت ژوبل دي. د یادولو وړ ده چې له تېرو دريو اوونیو را په دېخوا د کفري ایتلاف ګډه قوه د پچیر په سیمه کې هم د اسلامي خلافت د اتلانو د سختو ګوزارونو لاندې ده. په ځای د دې چې سره د دومره هوایي او ځمکني ځواک او هر اړخیزو قواوو په درلودلو سره پرمختګ وکړي، د لوی الله په فضل د شرموونکې ماتې سره مخ ده او د هرې ورځې په تېرېدو پرې د اسلامي خلافت د زمرو بریدونه زیاتېږي او دوی په شاته تګ مجبوره شوي. حال دا چې په رسنیو کې د امریکا په لاس د جوړ شوي نظام تالي څټې مرتد چارپایانې حقیقتونه له خلکو پټوي او په سیمه کې د خپل ماته خوړلي او مورال وهلي فوځ د مورال لوړولو په بنیاد تش د ښکرورو درواغو پوچې افسانې غږوي چې ګوندې د امریکا په تجهیزاتو مجهزو مرتدو قواوی پرمختګ کړی خو لله الحمد د دې بتپالو رسنیو باور نور ختم دی او نور نشي کولای چې په تشو تبلیغاتو او ښکرورو درواغو خپلو وېرېدلو، مورال وهلو او ستړيو شويو مرتدو عسکرو ته روحيه ورکړي. د فلوجې څخه را رسېدلي خبرونه وايي، چې د الانزال او الرساله ناحيو په دروازو کې په عراقي ځواکونو د بارودي موټرو دوه استشهادي بريدونه ترسره شوي، چې ګڼو عراقي ځواکونو ته يې مرګ ژوبله وراړولې او د هغوی ګڼ شمېر موټرې يې وروېجاړې کړي دي. د سردسقار څخه خبرونه وايي چې د ایتلافي حکومت چې په وروستیو سختو نښتو کې د ایتلافي حکومت د تلفاتو کچه نوره هم لوړه شوې چې تازه خبرونه کاږي چې پنځه تنه وسله والي وژل شوي او دوه ویشت تنه نور ټپیان دي. د موصل په ختیځ د شهرزاد کلي په لمنو کې د هوان په بمبار کې د سوات ځواکونو یو ابرامز ټانک او دوه بلډوزرې ویجاړې شوي او پکې ناست سرتیري هم وژل شوي. د یو بل خبر له مخې، د موصل په ختیځ د یاد کلي په لمنو کې د یو استشهادي برید په ترڅ کې دیارلس عراقي فوځیان وژل شوي، دوه همره ډوله او دوه نورې موټرې ویجاړې او یو بي ایم پي ټانکې هم زیانمن شوی دی. د موصل له ختیځ څخه خبرونه زیاتوي، د تل نمرود په سیمه کې د استشهادي عملیاتو او سختو نښتو په ترڅ کې دوه ویشت بي ایم پي، همر او څلور نورې عرادې ویجاړې او پنځه ویشت عراقي فوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دي. د رقې په شمال عین عیسی ښارګوټي په جنوب لویدیځ المشاهده کلي کې د پي کي کي وسله والو په پنډغالو استشهادي بریدونه ترسره شوي چې چې ګڼو سرتېرو ته یې مرګ ژوبله اړولې او ګڼ وسایط یې ویجاړ شوي دي. د حلب په ریف د الباب ښار په یو شمېر ناحیو د تورکیې د ټانکونو په بمبار کې دوه تنه بې ګناه عام وګړي وژل شوي او لس تنه ټپیان شول چې درې پکې کوچنیان دي د یو ماشوم وضعیت اندېښنې وړ دی د تونس د القصرین سیمې په جبل مغیله سیمه کې د اسلامي دولت د مجاهدینو له خوا د کرل شویو مایونونو په چاودنو کې دولس تونسي پوځیان ټپیان شوي د کوباني په ریف کې د یو انغماسي برید په ترڅ کې د پي کې کې وسله والو درویشت تنه ووژل شول د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د پي کې کې وسله والو درویشت تنه هغه مهال د یو انغماسي برید ښکار شول چېرته چې یو انغماسي د کوباني په ریف سیررین ښار کې د پي کې کې یو مرکز ته ځان ورسوه او خپل بارودي واسکټ یې انفجار کړ ورپسې بل انغماسي په موقع ورسېد او د ژوندیو پاتې وسله والو کیسه یې هم ورختمه کړه او له ځایه روغ رمټ راستون شو. سرچینه زیاتوي چې همدغه انغماسي د سیرین ښار څخه لس کیلومتره لرې پنهار نومي کلي کې د پي کې کې وسله والو سره په نښته کې ښکیل شو او خپل بارودي واسکټ ته انفجار ورکړ چې دلته یې هم ګڼ شمیر وسله وال ووژل. د لنبار د رتبې ښار په ختیځ شپېته کیلومترۍ ساحه کې په عراقي ځواکونو د اسلامي دولت د جنګیالیو برید څلور عرادې ویجاړې کړي او په یو اندازه وسله هم د اسلامي خلافت اتلانو ولکه کړې ده. وروستۍ خبره دا چې د موصل د موصل د جګړو د څلورمې اونۍ، نفوګرافي داسې مهال خپرېږي چې اوونۍ لا هم بشپړ نه ده او غربي او کفري رسنۍ په موصل کې د کفري ایتلاف د پرمختګونو خبرې کوي خو لله الحمد څلورمه اوونۍ هم په داسې مهال پای مومي چې د کفري ایتلاف قواو هېڅ ډول پرمختګ نه دی کړی بلکې کاري ګوزارونه یې خوړلي دي او له سیمې نه د تښتې په حال کې دي په څلورمه اوونۍ کې هم دوولس استشهادي بریدونه شوي دي چې د عراقي ځواکونو د سرچینو په وینا د دوی د عسکرو څخه څلور سوه دوولس تنه په کې وژل شوي دي او همداراز پنځه ابرامېز ټانکونه، درې څارګرې الوتکې، څلور بلډوزرې، دوه نور ټانکونه، شپږ بي اېم پي ټانکونه، اته عرادې جنګي وسایط او دوه دېرش همر ډوله ټانکونه زیانمن شوي دي. قدرمنو اورېدونکو! دا و د دې مهال خبرونه، له ملتیا مو مننه، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ای د خلافت څڼور غازي! دا د طواغیتو او مرتدینو عسکر تا سره په څه سیالي کوي؟ ستا په نوراني مخ مبارکه ږیره څومره خوند کوي او د ده څټلی، خریلی او تور مخ د دوزخ استازیتوب کوي. ستا په هیبتي او ګرګوتي څڼو کې غرونه غرونه جلال او جمال پروت دی او د ده خریلې وریځې او کل سر د نفرتونو سمبول دی. د نبوي سنت مسواک په استعمال دې ګلابي شونډې او سپین غاښونه ښکلا او ښایستونه وېشي. خو د ده په پلنو شونډو او توره خوله کې د چرسو د سګرټو لوګو توره وریځ جوړه کړې ده. ستا لوړو ارادو او حوصلو ته عظمتونه او اسمانڅکي غرونه سرونه ټیټوي، خو دی د ذلت او پستۍ په اخري پوړیو او کنده کې پروت دی. ته د هېڅ کفري او طاغوتي نظام تر جغ لاندې نه ځې، بلکې په یوازې ځان دې ټولې کفري او طاغوتي نړۍ ته د مقابلې ټټر وهلی، خو د ده په غاړه کې د سلګونو کفري او مرتدو رژیمونو ګړوندي پراته دي، ته لکه غرنی شاهین د خلافت په ازادو سردرو او مورچلونو کې په خلاص مټ الوت کوې، خو دی لکه د مردار ټپوس په څېر د غرب په پاتېشونو غوټې وهي. هو! ته د الهي قانون د حاکمیت لپاره په خپل سر لوبې کوې، خو دی د ګېډې جهنم د ډکېدو لپاره د دیموکراسۍ او سیکولر نظامونو د تطبیق په لار کې تل په شا مرمۍ خوري او جهنم یې ځای وي. نو ای د خلافت اتله! ته زمری! د ټولې نړۍ د مایوسو، بې وسه او بې کسه مؤمنو پرګنو او مسلمان امت سترګې ستا په لور کږې دي. نو مبارک دې شه دا ازاد ژوند او دا لوړ مقام. قدمونه دې غښتلي او بریا دې مله اوسه. خلافت راډیو د زمرو غږ. جهاد د کافر سره قتال ته ویل کېږي جنګ ته دا دې لپاره وایم چې ځینې خلک د جهاد معنا دا په جدوجهد باندې کوي او هغه معنا چې جهاد کلمه د هغې لپاره قرآن او سنت کې کارول شوې ده د هغې نه اړی راړی دې لپاره ډېر خلک مقرر شوي دي آیا جهاد شر دی؟ آیا جهاد ورانی او ویجاړی دی؟ آیا جهاد بې هدفه جګړه ده؟ آیا جهاد د شرق او غرب له لوري د تواغیتو په خوله د نورو لسګونو تپل شوو نومونو یوه پدیده ده؟ او که نه جهاد هغه مقدسه او سپېڅلې فریضه ده چې پایله یی د شرعي نظام انفاذ او د ټول بشریت د هر اړخیز پرمختګ او امن زېری دی. اولنی مقصد زمونږ په جنګ کې او زمونږ په جهاد کې هغه دا دی چې مونږ د دې لپاره جنګېږو چې د الله رب العالمين کلمه د ځمکې په مخ باندې اوچته شي او د دې نه غېر نورې کلمې دا ټولې ښکته شي. فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین مونږ د جهاد مقاصد بیانول یعنې دا خبره هم بیانوله چې مونږ د څه لپاره جهاد کوو د څه لپاره جنګیږو دلته دویم مقصد بیانوو چې هغه دا دی چې الله رب العالمین مونږ ته د دنیا او اخرت د کامیابۍ لپاره دین رالیږلی دی او مونږ ته یې د دین د رارسولو لپاره پیغمبر رالیږلی دی او کتاب یې رالیږلی دی. چي دغه پيغمبر او دغه کتاب په موږ باندي حقوق لري، يو حق د دې دا دی چي موږ به د دې سره مدد کوو، د دې مرسته به کوو، کله چي نبي عليه الصلوة والسلام ژوندی وو نو په صحابه کرامو باندي د هغه مرسته لازمه وه او په پوره توګه صحابه کرامو د نبي عليه الصلوة والسلام سره مدد کړی او مرسته يې کړې وه. تر دې پورې چې په جنګونو کې به کوم غشی نبی علیه الصلوة والسلام باندې را روان و، نو صحابه کرامو به په خپل ټټر او په خپله سینه باندې د نبی علیه الصلوة والسلام نه هغه غشی بنداوه او دا ځکه چې هغې ته د نبی علیه الصلوة والسلام حقوق معلوم وو خصوصاً دغه حق چې د هغه مرسته په موږ باندې فرض ده. د نبی علیه الصلوة والسلام د وفات نه روسته چې نبی صلی الله علیه وسلم نشته نو هم په مونږ باندې د هغه مرسته او د هغه مدد فرض دی او دا د هغه یو حق دی لکه نور ډیر حقوق لري خو یو حق پکې دغه دی او د همدې حق د وجې نه الله رب العالمین په مونږ باندې جهاد فرض کړی دی. په دې زمانه کې د نبي علیه الصلوة والسلام ډېره زیاته بې عزتي د دښمنانو د طرف نه او د کافرانو د طرف نه روانه ده چې تاسې اورئ او په خپلو سترګو باندې وینئ چې د قرآن کریم او د نبي صلی الله علیه وسلم څومره بې عزتي کېږي د دښمنانو له خوا نه، کله په یو ځای کې د هغه کارتون جوړ شي او وسوځول شي، کله په بل ځای کې د هغه په اړه مقالې لیکل کېږي او هغه ته په کې کنځل کېږي او کله د هغه شکل جوړېږي د بت په بڼه باندې او هغه بې عزتي کېږي د هغې. لکه د دې مثالونه ډېر دي. يو مثال يې په تېر وخت کې په فرانسه کې د شارلي اوبدو په نامه باندې مجله کې د نبي صلی الله عليه وسلم د عکس خپرېدل و چې هلته کفار راولګېدل او د نبي عليه الصلوة والسلام عکس يې په مجله کې چاپ کړ او بيا په هغې پسې بدې ردې ليکلې وې او بيا يې خور کړ. هغه ټولې دنيا ته هغه مجله خوره شوله او ټولو خلکو هغه وليدله. ليکن هيڅوک داسې نه وو چې د هغې په مقابل کې عکس العمل وکړي او د خپل پيغمبر مرسته وکړي او دفاع يې وکړي او د دښمنانو نه پوښتنه وکړي چې دا تاسې ولې کوئ؟ کله چې الله رب العلمين د اسلامي خلافت مجاهدينو ته توفيق ورکړ او دوه کسان په هغې پسې لاړ عمليات يې پرې وکړ او هغه دفتر اوولس کسان يې مردار کړل نو دفاع خو پرېږده بيا د دنيا تش په نامه مسلمانانو مشرانو او جمهور رئيسانو او مرتدو وکیلانو او کافرو هغه دا چغې وهلې چې دا وحشیانه عمل وشو او دا ډېر غلط کار وشو او دا ډېر غټ ظلم وشو حال دا دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم په توهین باندې یوه هم عکس العمل نه و ښودلی او نه یې کومه خبره وکړله چې ګنې دا کوم بد کار شوی دی نو که د نبی صلی الله علیه وسلم د توهین کوونکو په مقابل کې جهاد فرض و او زمونږ دوه ورونه د خلافت مجاهدین لاړه او د هغه دفتر ټول کسان یې مردار کړل او انتقام یې واخیسته نو د هغوی د عمل په بد ګڼلو باندې د ډېرو سره زمونږ جهاد فرض وګرځېده، ځکه د قرآن د توهین او د پیغمبر د توهین، غندنه، او د هغې بد ګڼل یې نه کول چې هغه یې بد ګڼلی وی او هغه یې غندلی وی او چې کله د هغې د دفاع لپاره دوو کسانو خپل ځان قرباني کړ او خپله ځواني د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په محبت کې قرباني کړله نو هغې ته دوی د وحشت نوم ورکړ په دغه باب باندې یوه غونډه جوړه شوله یو مظاهره د فرانسې په منار باندې د دنیا ټول هېوادونو نه استازي ورغلل او هلته د خپګان اظهار کاوه په دې باندې چې دغه مجله چې چا چلوله دا ولې ختم شو دا ولې ووژل شو نو په هغې کې دا ټول چې ځان ته اسلامي ملکونه وايي د دې ټولو مشران او د دې ټولو استازي او نمایندګان هلته موجود وو، د افغانستان بیرغ په ټولو کې په سر کې وو، هغه عکسونه شته دی، هغه کاپي شوي دي، مظاهره د دې لپاره وه چې د پیغمبر بې عزتي دې خیر دی کیږي، خو د هغې دفاع دې نه کیږي، د پیغمبر انتقام دې نه اخیستلی کیږي، نو په موږ باندې دا په داسې حالاتو کې او په داسې شرایطو کې فرض ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بې عزتۍ او د هغه د سپکاوي او د هغه د مخالفت په مقابل کې موږ دفاع وکړو. او د خپل پیغمبر مدد وکړو مرسته وکړو او هغه خو پریږده فرانسه کفري هیواد دی دلته نژدې په پاکستان او په افغانستان کې په ټولو غټو ښارونو کې د نبي علیه الصلوة والسلام بې عزتي روانه ده په اسلام اباد کې څو ځلې د نبي صلی الله علیه وسلم توهین وشو په کراچۍ کې څو ځلې وشو د قاديانيت فتنه، د پرويزيت فتنه، د عثمانيت فتنه، دا فتنې چې کومې را پيدا شوې دي، سرچينه پاکستان دی، دا يوازې او يوازې د نبي صلی الله عليه وسلم د مخالفت دپاره او د دغه فتنو د دفع دپاره او د پيغمبر د دفاع او د نصرت دپاره په مونږ باندې جهاد فرض دی. دلته په کابل کې څو مياشتې مخکې يو مرتد را ولګېده، زنديق، او هغه د ايکسپريس اخبار چې په کابل کې چلېږي، امريکايي ورځپاڼه ده، په هغې کې درې صفحې، مضمون ولیکه چې هغه مضمون د اول نه تر اخره پورې د الله او رسول په نوم باندې کنځلې وې او د الله او د رسول سپکاوی یې پکې کړی او قرآن یې ډېر بد پکې یاد کړی او د هغې په مقابل کې هېڅ عکس العمل ونه ښودل شو او که څوک د هغې په مقابل کې پورته کېږي او غواړي چې د الله د دین دغه دښمن او د الله دښمن او د پیغمبر دښمن د هغه نه انتقام واخلي او ویې وژني نو په لاره کې بلا شیب پاټکونه دي او ډېر زیات دربارونه دي چې هغې ته دې نه ورپرېږدي په مخکې دا خنډ واقع کېږي د دموکراسۍ د کفري شعار او په هغې کې د ازادۍ د د دروغجن شعار نه په ګټې اخیستنې سره دا خلک د الله د رسول دښمني کوي، د الله دښمني کوي، د الله د کتاب دښمني کوي او په همدغه طریقه باندې ځان ته د ارتداد او د زندقت دروازه خلاصه کړې ده. دغه مضمون چې چا لیکلی دی هغه په انټرنیټ کې صفحات لري او په هغه هره صفحه کې د الله او د رسول او د الله د دین دښمني کوي او د هغې سپکاوی کوي. لکه خپل سايډ هم لري د ډبليو ډبليو ډاټ زنديق ډاټ کام په نامه باندې او په فيسبوک کې صفحې لري ځان ته ښکاره زنديق وايي او په ښکاره توګه د الله او د الله د رسول دښمني کوي او دا بل ځای کې نه کيږي دا په همدې کابل کې کيږي او دا پټه نه ده ښکاره کيږي هغه دفتر نن هم شته دی او هغه کس پکې اوس هم مسول دی په هغه کې کار کوي. نو کله چې د الله د رسول دښمني کېږي، د الله د رسول سپکاوی کېږي، نو په موږ باندې دا فرض ده چې د دې دفاع وکړو او د دې مقابل کې اوچت شو او قیام وکړو، جهاد وکړو او دا زموږ د جهاد دویم مقصد دی چې د خپل پیغمبر نه به دفاع کوو، د هغه سره به مرسته کوو. الله رب العالمین فرمایي، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، ایا تاسې د هغه قوم سره جګړه نه کوئ چې خپلې وعدې ماتې کړي دي، وهموا باخراج الرسول او د پیغمبر په ویستلو باندې قصد کړی دی د مکې نه. وبهم بدؤکم اول مرة او دوی په جګړه باندې پیل کړی دی، ستاسې نه دوی رامخکې شوي دي په جګړه کې، نو اتخشونهم ایا تاسې د دوی نه ویرېږئ، یعنې مه ویرېږئ د دې کفارو نه، د دوی سره څه دي، دا ستاسې تاسې ته هیڅ ضرر نه شي درکولی، فالله احق ان تخشوه الله تعالی ډېر حقدار دی چې تاسې د هغه نه ویرېږئ، ان کنتم مؤمنین که تاسې مؤمنان یاستئ. نو د الله نه وېرېږئ او د الله د دین د دښمنانو سره، د الله د پېغمبر د دښمنانو سره جهاد وکړئ او د خپل پېغمبر دفاع وکړئ. ګورئ په دې ایت کې الله رب العالمین وهمو باخراج الرسول، د پېغمبر ویستل او د پېغمبر توهین، دا یې د جهاد د موجباتو نه یو موجب ښودلی دی. نو زموږ د جهاد دویم مقصد دا دی، چي موږ به ټول د پيغمبر دښمنان ختموو د الله په اذن باندي ان شاء الله تعالی او هغوی ته به غاښ ماتونکی جواب ورکوو او د دې لپاره موږ د خپلو سرونو نه هم تيري د دې لپاره د خپلو وينو نه هم تيري او د همدغي لپاره موږ قيام کړی دی نور مقاصد د جهاد به ان شاء الله بيا بيان کوو وبالله تعالی عزوجل التوفيق. چې له پېړیو راهیسې د جهالت، کرکې، ژبني، قومي او سمتي تعصب په تورتمونو کې سرګردانه تیندکونه خوړل، اوس یې نو د خپل روښانه مسیر او سپېڅلي هدف لوری ټاکلی، لکه د ورونو په یو ټغر راټول دي او د تور توغ رپرپا ته د ارام ساه اخلي. هو! همدا د اسلامي خلافت شازلمي وو چې د شرکیاتو، بدعاتو، خرافاتو بوتې یې راړنګ او د بنګال د جادوګرو جادو یې مات رامات کړ. د دې سرښندونکو اتلانو داسونو ششنار او د کونجل شرنګار په قفقاز کې هم واورېدل شو او د عمر شیشاني لارویانو په دې هیبتي غرونو کې انقلابونه را وپنځول او روسي تزار ته د ډار په خونړي طوفان بدل شول. که عرب شهسواران یې خپل اسونه په دجله او فرات وبوي، نو ژر ده چې خراساني غازیان به یې ان شاء الله خپل اسونه له یوه لورې د هند په ګنګا او جمنا اوبه کړي او بل لور به د امو په سیند اوبه وڅښي او دا بری من کاروان به د القدس په لور ګړندي ګامونه واخلي باذن الله. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو دا و زموږ د نن شپې نشرات په دې تمه چې د خوښۍ او فایدې وړ مو ګرځېدلي وي سبا شپه پنځه نیمې بجې چې بیا یو ځل ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په رب العالمین ذات سپارو هر چېرې چې یاست سوکاله او خوشاله اوسئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.